شاهد ذکر کړي او گواه ذکر کړي او چې چا چې کمندنو حق پرست هغه څنګه کړی دي او هغه یې په تکلیف کړیو دا غي سزا او سلام ذکر کوي سره د قران د صداقت نه والسماء ذات البروج غواله اسمان د برجونو والا پس خبره غواله په دې باندې چې والله من ورائهم محیط هغه چې کمنه هغه حاضر سزا والا خلق او مشهود مؤمنان حاضر کړیو سزا ته څه کړیو حاضر کړی شي کړیو یو تماشګرو او بل چې چا تماشا کېدلا نو تماشګر شاهد دی او چې چا تماشا کېدل نو اسوک دی مشهود دی نو دا گواه دی نور یو لسمانی دی پکې د خیره وشاهد و مشهود په دې خبره باندې قتل اصحاب الخدود فلانت دي خان د کوالا نبی علیہ السلام نمخ کې یو بادشاہ چې کم دنو هغه جادوګرو دا هغه جادوګرو هغه ته وی دا علم دې چاته وخه بادشاہ هغه جادوګرم بادشاہ ته وی او لک را منتخب کا چې زو ته چې کم دنو دا خپل لمخم زبا مرشما بیا ودا علم خلق شي ختم بشي بادشاہ ولک منتخب کو وی عزت ته په سبق خای هغه الک چې ته پلار کې یو مولاو د د انجیل عالم او نیک سړیو هغه هم دی الک ولیدو نو دی الک په هغه سره هم پیرډا غستو دی الک کې دا هغه خبرو اثر وکاو او دا الک کارا چې کمندنو دا هغه وخت مسلمان شو هغه وخت شو مسلمان شو او په انجیل باندې خو پوه شو او هغه عالم دغه چو جادوګر نو هغه څه بوتوي ولې لیټ شوی او استاد وتوي وتوای چې کور والے وسار کړو ما او چې کور تلاړ شي چې دا ته وی چې ولې لیټ شوی ورته وای چې جادوګری سار کړو ما ما به چاته نه خای زګه چې ما چاته وخه نو د غزي او قسمه هغه لک دعوت کلک پټ پټ چلوم نو غوبم شي ختم شي او ما دا خلک بیا پریدي نه نو کدي سایت لګا دغه پاتې ده نو په ما کې صدا پاتې ده نو بس بیا بات ختم شي الک ته کمندنو یو ورځ پلار روان دي اجدها پلار باندې پرته ده او زګه خیر اوس خواندو کو اوس زدا معلومه ما چې زما استاد ملنګ سے پیر په حق ده او کنه جادوګر څه ده په حق ده نو کان راوغستو او دا سوی ک جادوګر په حق ای نو دا دا اجدها دی په دې کان مړ شي چې څنګه وروسته غي لا دا سودا سو بوګنه دا لا ګر مشوتا او دا شو دا وی لوګه دا کافر شي دی بل کان راوغستو او وی کدا دغه په حق باندې استاد ملنګ سے و پیر سے د په حق باندې نو الله دې په دې کانی باندې راځه هم لکی چې څنګه چې کمندنو کانه ورويستو هغه په ځای باندې رشوا لار کولاو شو خلکو وي وو وړو کې پیر سی براوته دي بس دا خلکو کې خو مشهور شو خلکو له خو بلا باندې ډیر وا و ملنګ صاحب دې پیر دې او چا خلاص کول هغه ته خدای بندگان وېس دي چې دا ما خدای نوم واغستو هیڅ نشته هیڅ نشته خدای نوم واغسته نور خو سنوي خیر وړو کې پیر سر څه شو مشهور شو ډیر مشهور شو خلک بدل لري لري راتلو دمونه به پس کولو اچول ان تر دې چې د بادشاہ دربار ته خبره شو شو ورسته دا وزیر دا غړو شوی او چاواته وی چې لکه دره د کوړو کې پیر سیب دی او دمه چي او بس دا وسره خلک خکې هغه چې کمندونو وړو کې پیر سیب لراغه چې هغه په چوفو کو انو وزیر سیب د خیر سره شو خوشو بل راز وزیر سیب لاړ او خدمت دې په دغه کې دربار کې نیغ داسې ناشته باچا سی بول په ته غړو نه وي دا سی صاحب کتاب شه هر جیب دا غو منه کنه دا وزیر تعلق ویلو چې ایمان براوړي دم در باندې چې خو ایمان براوړي هغه ایمان راوړو باچا ته وی دا خدا سے الله هوته خزمان علاوه ربومی باچا گرفتار کرتا چا خلی دا سبق الک راولی الک راو سو شراس خبر دا غشوا الک ونیو الک ته وی چې دا څه کیسه دې جوړه کړې ده الک ورته وی ما ایمان راوړل او بس دا څه کیسه ده بادشاہ الله سزاګانې جیلونه یو سو بل سو چې سو او کول فالک نه سمې ده او دا کایما نه دا کیګم بهرحال بادشاہ خلق راون کو د دې لپاره چې دالک په برتناک سزا باندې سزاوار کی او سخت سزا ولسی کی ورکی چې بیا د پاره څوک دا مسلې نه کوي چې قانون ساز بغیر د الله نه څوک بغیر د بادشاہ هم څوک شته بادشاہ ځان ته چې کمندونو زیم می پرغونو هغه ځان ته زیم می هغه چې کمندونو بادشاہ اودرو خلک راجم کړل ټول خلک راجم دي بادشاہ غ شراوا وستو الکه اودرو مخامخ چې غشي باندې لکولي چې غشولي الکه خطا دي بیا وشتو غش خطا دي الک وته وای بادشاہ ته ما نشي وشته ما نشي وشته زه د تدبیر کومه نو بس هغه کارو کا انو ما به ولي الک ټول خلق ځان طرف ته مایل کړل دي بادشاہ ته خو ټول خلق اوري وی بادشاہ ته داسې وایې کنه غش راواله او په لیندای کې کیدا او داسې وایې چې بسم رب هاذا الغلام د دې الک د رب په نوم باندې راغ شولم ان زبا ولاګما الک پیدا یو کړه الک چې کمنو سو کړه استشهادي وکړه ځان قربان کو ټول خلک چې کمنو مسلمانان شو خلکو دا څنګه چللې دی الک کې کرتبو دا صحیح الکو د دین صحیح ټول ایمان راوړو یو ځان قربان کو خو ټول سره وړو ایمان راوړو چې ټول ایمان راوړو بادشاہ وی یک نو شد بلا شي شروع دا څه خبره ده دا موږ یو خاتمو بلا و بیا جوړ شو دا غره تلوه مسله جوړ شو فورا چې کمنو وکړي خندکان ورونه بل کوي او دا ټول چې کمنو ورونه تاسو کوي واچوي سندریانو ته فوجیان هغه څه شي فوجیان څه دیني هغه چې کمنو به د بادشاہ په دین باندې هغه ټول چې کمنو خندکونه وکړل ځای دی چې دا زنانه ورلړه کول شروع کړل دا الله رب العزت قهر الله غضب په جوش کې راغی او غیبی आवाज شو بانګ آمد کې قهر بانګ آمد کې کار انجام رسید پای تک داری کې کار ما رسید بانګ آمد کې کار انجام رسید اواز راغی خا خا خبره دې ته ورسېدله چې زما باندې ګان چې کمونو تنگول شي او زما بندگان چې کم دنو رسوا کول شي پای تقداری کی کار ما رسید یس پی کوز د سره پین راټینګه کا اوس درغه زما قهر هیڅ کو میرا خدا رسوا نه کړ تا دل صاحب دل نعمت بدر اس قوم لا الله نه رسوا کړي تر سو پور چاغي فرض ني ذلیل کړي دی او پاغه باندې چار چا پیرناس او دی پاغه باندې چې کول دی ایماندار سره گواو فما نقم وشاهد ومشهود شنو شهود فما نقم منهم او دی ایم نو لک او ایم نو مونږ په دې کې مگر دا چې دی ایمان راوړل موږ په الله باندې زور اور او استایل شوی ذات هغه ذات نو ملک سماوات والارض شغل اختیار د اسمان او زمکه او الله دې فارغ ځوان گوا یقینا کسان په ترن مؤمنین او مؤمنات شای څنګه ایماندار سړو زنان ولرا او بیا دې توبه نو باسي نو دې له عذاب دوزخ او دې له عذاب او عذاب سوزاو دې کوورو یقینا کسان چې مان راوړي عمل کړي نه نو دې له باغونه چې بهږي بلان دې وردا غنه ولي ذالک الفوز الكبير دار چې کوم کامیابی لویا ان نواز ربک لشدید یقینا ولر رب خامخاړ تختی بلکې هغه کسان چې انکار کړل نو هغه دی پوهه تروجن کولو کې پداوی کې لګیاري او الله دې اخوال دینه کې را چون کې بلکې دا د قران مجید سائل شوه ماجد بزرګا والا پاتاسه محفوظه کې سورۃ طارق کې اخیری چې کمندنو شاهد ذکر کړي د فنا د عالم چې لکه څنګه چې کمندونو ستوره فنا کیږي عالم به فنا شي او انسان نظام ته وګوري نو بیا د قیامت کې شک کوي وا سما او طارق او ګوار چې کمنو اسمان او طارق او شپې راتون کې ستوره او تا ته څه به درا چې څه درا طارق ان نجم ساقب او ستوره چې کمنو بری دن کې ان کولو نفس لما علی حافظ نه دې سیو بندا مگر پاری باندې تاسو کې فلیان ذل انسان مما خلقا نو دې ګور انسان چې څنګه پیدا کړی شوی دی خلقا مما اندافقن پیدا کړی شوی دی چې کمنو دو بوټو په انکو نه یا خرج من بین صلب و ترائب چراوز چې کمنو د میان د سینو نه د میان د شاده پټونه و ترائب د سینو د مور نه ان ولا رجل قادر یقینا الله رب واپس کول دی باندې خامخا وسواله نو اج توحید د توحید دشمن څه شه دی نو اج دنیا د دې ځای نه رسو توحید او تزید من الدنیا دا دو مزامین به برغ بوزي او سورته اعلی کې دو مال او کا دو بتال او کم عالم الغیب ما او غنا خالق ما او غنا دو بتال درکم یو قران بدل درکم قران به چې کمونو تعالی درکم وانی اسرو کال لیوس انقرو کفلا تنسا سانو کړو کا فلا تنسا او دویم چې کمنو جنت په لاره درکما سب اسمان معنی ته نسسیز دی نو قران نه معنی دنیا دا بل تو سرون الحیات الدنیا سب اسم ربک الاعلى پاکی بیان وا دند رب چوچته هغه ذات خلق فسوا صورت کې دوه کمال ذکر کړي یو کمال الرب بالتسبیح او بل کمال العبد بالقران دا الله کمال په تسبیح باندې او کمال العبد بالقران د بنده کمال بسره بالقران سب اسم ربک الاعلى پاکی بیان واز مندر دې شوچات ته هغه ذات چې پیدا کړی دی په سوانو برابر کړی دی برابر کول لذي هغه ذات قدر چاندا دې له ګړي دان لار خود له ژوند تیرولو او هغه ذات چې راځي ور شوګانې فجالو غسان وا او ګرځي دل را تک تور او تور نو تک تور سانو کرو کبلا تنسا نظر دا شو بل ولی بتا باندې ان با یرایتو الا ماشاء الله مگر هغه چې خوشی دا الله هغه الله په پرتی زبانه او پاره چې پټي وانه یو سرکل الیسرا او پاسان بوزی تا چې کمنو جنت تا وانه یو سرکل الیسرا پاسان او بوزی تا لره چې کمنو آسان تیا ته جنت تا فذکر ان فذکر او بیا ونمری په دې کې او نو ژوند کیږي یا نو ژوند ژوند خوشاله یقینا کامیاب دی هغه څوک چې ځان پاک کو وذکر اسم ربی فصلا او یاد کوم د رب دین منځو کو بس تو سرون الایات دنیا بلکې دی غوړه کوي دا ژوند معمولی او آخرت غوړه دی او پایدار یقینا دا مضمون د توحید او دا د فنا د دنیا لفظو بلولا دا په کتابونو په خوانو کې صحف ابراهیم او موسی سړی ستومان وي یو هغه وجه کمنو عقیده کې شرکو یا واغه عمل مطابق د سنت نو یا وی نیت خالص د الله رب العزت درزا لپاره نو عامله الناصبه عملونه به کړی ستړي ستو معنا الله دې زموږ د عمل خپل دربار کې قبول او منزور کړي تاسو لا نه نه حامیا دټو زو شي پور ګرم باندې تستا من عین نانیا او بس کول شي په زبان دا چني ګرمینا نه بوې دي لره خوراک مگر مگر د دیدار بوټه لا اسمن ولا یغنی نو سربې دي لره ولا یغنی من جو انا فائدہ ور کې لګینا مخونه مذکر زبانه تر تازه وي تعامل خپل نو خوشاله فی جنتن عالیا بابا غنو چتو کې لا تسمو فی علاغیا نا وی په دې کې فضل خبره فی عین جاریا پای کې وځي کمنو چې نیو بيدون کې فی سرور مرفوع په دې کې وی کټونو چت کړی شو اخوا موضوع او لوټي کې خو دې ګنا کې خو دې شي وانا مارکم مذوبا او بالستون بقطار وزرابی مبسوسا او قاری نه غواړي شي د دې نعمتونو مثالونه او یا د کار کول اصول اول اصل افلا ينظرون الى الابل آیا نو ګوري چې ګندنو تا کیف خلقا چې څنګه پیدا کړی شوی دی ما قرآن بیان ہے توحید بیان ہے نو د اوخ په شان ته صاحب به برداشت کړي چا چې ګندنو مې خورات خار او مې بورت بار چې ازلی خوري او بار وړي الا سماع کیف رفعت نو ګوري اسمان دا چې څنګه چت کړی شوی دی ازمر اعظم او اراده با د اسمان په شان دی بلند لري دا بنو چې بس زب صرف دا کوم دا وکوم نا اعظم او اراده با د اسمان په شان دی بلند لري وایل الجبال کیف نصبت او غرونو ته نګوري چې څنګه خاکړې شوی دا سه مضبوط په مشن باندې ولاړې استقلال کل جبل د غرب شان دی چې کوم نو مضبوطي وایل الارض کیف ستیاد اوسم کې تر وګوري چې څنګه دا غوړول شي توازو عاجزي بدر کې دومره لکه اوسم کې بشان دي نو چې دا اصول لر کې رالل نو بیان کوا انما انت مذکر یقینا تی بیانون کې نه په دی باندې ذمہوار او څوکیدار مگر هغه څوک چې واړو دا انکار وکړي سزا ور کې دلر الله سزا غټه ان الینا یا وهم یقینا من طرف ته وا بسید دی او بیا موږ باندې حساب کتاب دی سورۃ الفجر کې وایي وختونه درنه لاړل ودل لام رز درنه لاړې و انسان ته تن فائدہ وانه غسلا دا وخت قیمتي کا چا چې وخت دا کړو او صرف دنیا کې لګولونو نمونه وګورا صرف مال ته عزت نو آیا راشه سبا بیا قیامت کې ارمان کړي والفجر وليال ناشرن گواهی چې کمنو سبا ولیال ناشرین او گواهی هغه لس اشپی لس و شب والوتری او جبت او تاپ ولیل زائسر او شپه چې کمنو چې کله روان شي یقینا په دې کې نه ښه د پاره دا کلمندو وګوره چې چا چې چا چې کمنو قیمتي وختونه ضایع کړو آی نه ګوري چې کمنو کې په پال ربک سس کانی کړي رب عادیانو سره ارم والا ذات له ما خاوند سن خاوندان سنو التی عالم یغلب مثلها فی البلاد چې نه پیدا کړی شي په شان داوی بخارونو کې دیمه نمونه وګورا دای تشپا بادو کې ورځای کړو و سمود الذین جابوا صخر بالواد او سمودیان هغه جابوا صخر بالواد چې هغه تو ګل چې کمنو ګرونه په کاندو کې راواړو له دې باندې رب دې اکو کوړه د عذاب چابک د عذاب یې کین رب دې خامخا غل په انتظار گا کې او په مور چاګه کې ګوري رتا پامر انسان مرز د انسان داري چې مال ته ترقی وایي مال تلوی سیز وای فاما انسان هر انسان اذا مبتلا ربو چکل اوزما ایدلر رب دل فاکرم او عزت ورکی دلر آنے متون ولور کی نو دی وی رب می عزت من کړما یعنی دې مال ته سوی واما اذا مبتلاه او کله چې په دبانې ازمیغو کی فقدر علی رزقه ارتان کی په دبانې رزق ددو نو وای دی وانا ممی فقول نو وای دی ربی آنن رب زما چې نن دې سپکړما یعنی دا قسمت دی وای چې پای کی روپای نه بس ذلیل یو سړی سوی ذلیل یو نشته زموږ په اسقاط تندې کې بیکاره کې فیقول ربی آنن یعنی دې صرف مال ته عزت وای دا سنو بکار بلکې تاسو عزت نه کوي دې یتیم ولا تعذون علی طعام المسکین او تیزین اور کوي تاسو په خوراک غریب باندې او خوري چې کمنو میراث لرا او خورو ډیرو باندې خوري مړو د مړو مال تاکلون اذا دکت الارض دا کندا کا کله چې وجړه کول شي زمکا په یو جړت مضبوط سره وجا رب کور ملک صفن صفا او را شرف دی او فرشتي قطار په قطار او را روسته شي په ذکر باندې دوزخ یوم ایذن په ذکر باندې یا دی به انسان نصیحت به اخلي انسان خواب کی آواز جب چړیا چګی کې وانا له ذکر او کله وې دل نصیحت رسل انا وتعلم کی بشان تعلم لا لا یتن نو ونفتا او زړه کوم کی اعلی الله کتاب ونفتا او زړه کوم کی دا الله په عبادت باندې ارجی الی ربک راضی او مرضیه دا نجد کوم نور را اله واپس طرف ته خوشاله خوشاله کړی شوی پس پوری پیر باندې نو دا نجد ما بیان تا او پوری جنتی او دا